اوس الله تعالی منع کوي چې په حرام طریقې باندې مال مه ګټئ خصوصا په طریقې د سود باندې داسې مه کوئ الذین یاکلون الربا ها کسان چې خوري سود لره لا یقومونه پا به نسی د قبرونو نه الا کما یقوم الذی مگر په شان د پاسېدلو د هغه چا باندې یتخبط شیطانو چې ګډوډ کړی د شیطان من المسی سرکش شیطان من المس د وجې د لیونتوب نه من المس د وجې د رسیدلو نه دا شیطان هغه ته ورسیږي ذالک دا په دی وجه باندې بیان نوم چې یقینا دی قال وای انما البيع مثل الربا یقینا خرڅول مثل الربا په شان ده سود باندې دی وحل الله البيع وحرم الربا او حال دار چې حلال کړی دی الله تعالی اخیستل خرڅول او حرم الربا او حرام کړی دی الله تعالی سود الذين ياكلون الربا دلته کې ذکر شوی دی عقل مراد تنه حاصلول دی په حرامي طریقې باندې د سود په طریقه باندې مال مه حاصلوي کاغه خوراکي کاغه سکا کی او کا اغه لباسي کا پیزار دی هر څه چي دی خدل کې لفظ د عقل ذکر شوی دی ځکه د دنیا حاصلول او خلک چې سودونه کوي په حرامو باندې مال حاصلوي نو د دې لوی مقصد سید د دنیا دارو هغه خېټه ډکولي نو الله وایي د خېټې لپاره ته سود کې دومره عظیمه ګناه کې ته سود دا په دوه قسم باندې دی مخکې هم دغه سیو یو یو ته ربا نسی ویل کی ربا نسی دا په جاهلیت کې اوس هم دغه سره چاله قرض مال ورکی او بیا ته دا وی چې تاره مثلا ما د 100 روپۍ درکړلې په قرض کې چې یو میاش به تیر شوله نو یو سل لس براکه دو میاشتې پې تیر شولې یو سل شل براکه نو دې ته وای ربا نسی د قرض ربا سود دا چې ناجایز دی حرام دی دویم قسم ربا د زیادت ده ربا د زیادت د عوض چاله یو من غنم ورکی او بیا وته دا وی چې مال به دوه من راکې یا یو نیم من براکې دا یو تروړه وړه مې لدر کړل خو یو تروړه یو دړی به سیزا پراکې دې ته وی ربا د زیادت د عوض دا دوانه حرامې دي په شریعت کې دوانه ناجایز دي احادیث کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زه شپه د معراج باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسمانونو ته الله تعالی خېجولی په خپل قدرتونو باندې قران کې دا مسله شته دی را به شي وروسته دوه ځای کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې په جهنم کې مې څه کسان ولیدل چې د هغې دا خېټې دومره غټې وي لکه روغ کورونه روغې روغې کوټې دومره غټې خېټې وي لکه یو غټ کور سي دومره خېټې وي او په هغې کې دننه ماران لګیا ماران لګي او د دنه د بهر نخکاری پکې ماران ما جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ته دا څوک دي دا خلک نو ما ته جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ها اولای اکرت الربا دا سود خوار دي چې سود خوري نو داغي حال بده سي په جهنم کې الله تعالی دې ټول مسلمانان د سود نه بچي مسند احمد کې دا حدیث شته ابن ماجه کې هم دا حدیث شته او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په سود کې دومره زیاته عظیمه ګناه ده چې یو سړی د سود په حرمت باندې پوي او بیا هم سود کوي چې یو روپۍ د سود واخلي درهم و ربن د سود یو روپۍ یاکله الرجل چې خلک یې وخوري و هو یعلم او دا ته خپته چې دا د سود مال دی نو اشد من ستتی و سلاسین زنیتن چې شپږ دیرش کرته زینا وکي او یو یو روپۍ د سود وخوري نو ردی ګناه برابر ده دغه حدیث مسند احمد کې دار قطنی کې دا حدیث موجود دی په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الربا 70 حوبا په او یا قباحتونه دی په د سود کې په او یا قباحتونه دی په او یا ګناهونه باندې دا مشتمل شه دی آی سروها عین کې هر رجل امه د ټولو نه پکې کومه ګناه ده سیده لکه سړی چې د خپلې مور سره نکاح وکړي او د مور سره چې زنا وکړي د سود دومره زیاته عظیمه ګناه ده اوس که نن سبا وګورئ د مسلمانانو ټول حالات په سود باندې چلیږي دا سود ناجایز عمل دی او الله تعالی په دې آیات کې تفصیل بیان کړی دی چې دا سود سودی انسان به د قیامت پر ورځ باندې د قبرونو نه څنګه راپاسي نو الله تعالی وایي داسې دی لکه په دنیا کې په یو کس باندې پیریان ناشي شیطانانو ته ورسیږي پیریان پې راشي ګډ وډی کی او لیونی کړی دی بس هغه په خپل خود کې خو نه دی کنه غرق دی تبا او برباد دی نو قیامت کې به د قبرونو نه کله راپاسی د قیامت په ورځ باندې نو دسې به راپاسی لکه شیطانان چې بچا باندې راغلی هغه لیونی کړی دماغ یې کار نه کوي نو سودی انسان به د قیامت په ورځ باندې د دغه نه د قبرونو نه دسې راپاسی الذین یاکلون الربا د هغه کسان چې خوري سود لره لا یقومون پا بنه چې د قبرونه الا کما یقوم الذی مگر په شان د پاسېدو د هغه چا باندې یتخبط شیطان چې ګډوډ کړي هغه در شیطان سرکشه شیطانانو من المسجد د وجه د لیونتوبنه ذالک بانهم او مفسرین لیکلی دي دا جمله دلیل دی په دې باندې چې په انسان باندې پیریان راتل شي امام قرطبی رحمت الله علیه دا غي تفصیل بیان کړی او د دینه انکار کول دا بالکل صحیح نه دی و یو دا آیت دلیل لپاره باندې چې شیطانان په انسان کې دنه ورننه وتلی شي او دویم په صحیح حدیث کې هم راغلی الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان د انسان په هغه رګونو کې چلیږي چې په کمی کې وینه چلیږي بس الله تعالی ولدا قوت او طاقت ورکړی دی دا کول شي د دې نه انکار کول صحیح نه دی ذالک بیانهم دا په دی وجبانه چې دی وای یقینا انما البيع یقینا خر یقینا خرڅول مثل ربا په شان د سود باندې دی الله تعالی به دا سودیان په دې حالت باندې ذکر راپاسي سودیان وای په اخیستلو خرڅولو کې هم ګټه ده او په سود کې هم ګټه ده دا یو شری دوانه واحل الله البيع الله تعالی په غي باندې رد کوي چې په اخیستلو خرڅولو تجارت کې ګټه ده خو دغه الله تعالی حلال کړی ده وحرم الربا او سود الله تعالی حرام کړی دی نو دا یو کار کې ګټه ده خو الله حلاله کړې ده او دا بل چې دی په هغې کې ګټه شته دی خو لیکن الله تعالی حرامه کړې ده نو دا یو کار به کې او دا بل به پرېږدې که نه ته خو مسلمان یې په من جاهو موعظه نو چاته چې راغې موعظه نصیحت مې ربي د طرفه د رب دغه نه پنتها منه شو هغه پله ما سلف نو د لپاره هغه چې مخکې تیر شوی دی یاد ورکړي پله ما سلف د دې نه مراد دا دی چا له دې روپۍ ورکړې دي او په سود باندې دې ورکړې دي وس د الله تعالی د دین په حکم باندې پوه شولې چې دا خو حرام کار دی ناجایز کار دی او دا سزا راته دریا ده شوله نو اوس چې چاله کوم روپۍ ورکړې دي هم هغه به تیر واخلي په له ما سلف چې کم دی ورکړې دي او اضافه پسې نه راخلي و امره الی الله او معامله د سپارل شوی د الله تعالی ته بس الله تعالی بر سره پوي شي په قیامت کې توبه دی ویستله بس پاګه کې بل چا کار بیا نشته الله تعالی بر سره خپل معامله کوي او الله تعالی بر سره خپل حساب کوي ومن عاد او څوک چې را وګرځیده حلال ګڼلو د سود ته ومن عاد الله تعالی ختمی کمی مال د سود و یور به صدقات او زیاتی مالونه له صدقو والله لا يحب كل كفار اسیم سود نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی و کارونه داسې دي چې تباکیم هلاکیم الموبقات حدیث کې راغلی دی دا غې نه ځان بچ کړي نو پاغي کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل اکل الربا سود خوراک دا انسان تباہ و برباد کئ یمحق الله الربا کمی تباہ کئ الله تعالی مال له سود و یربی صدقات او زیاتی مال له صدقو لره په دنیا کې د سود مال په دی باندې کمی ظاهری طور باندې بتا مالدارای الله تعالی بر باندې غریبی راولی دغه سی عاقبت ده دغه انسان او دغه عدالت دغه امانتداری د خلکو نه ختم شي او کله کله داسې وشي چې یو سودی سړی دا غي سره مال خډيري خو الله تعالی دا غي نه برکتونه ختم کی په آخرت کې کمول داري چې د د سودی انسان عبادت نه قبلي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای څوک چې رسود معاملات کوي الله تعالی دا غي عبادت نه قبلي او دغه سي الله تعالی بدل سزا درکې نیکان مالداران خلق بعد فقراونه درې سوه کاله به د جنت ته وروسته داخلېږي درې سوه کاله والله لا يحب الله تعالی مینه نه کوي کله کفارین د هر کوپر کوونکي سره اسیم چې ډېر ګناهګاري الله تعالی د هغې سره مینه نه کوي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وروسته د تخویب نه بشارت چې حرامو نه ځان بچ کوي او دا الله تعالی په احکام باندې عمل کوي نو دا غي حال سره شو ګوره ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړ دی او عمل صالحات عملونه کړی دی په طریقه د وحی باندې په طریقه د نبی له سلام باندې واقام الصلاه او پابندی مانځ کوي او اتو زکات ورکي زکات تره فلهم اجرهم عند ربهم نو دا غي لپاره به ثواب دا غي عند ربهم پنځ رب دا غي باندې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه به څه یری پاغي باندې ولا هم یحزنون او نه به غمجن کیږي نه به پیری الله تبارک تعالی د ټول مؤمنان مسلمانان نیک او الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو د ټولو مؤمنانو مسلمانانو اعمال د نبی علیه الصلاه والسلام د طریقې برابر کړي الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان منګزاره جوړ کړي مؤمنانو مسلمانانو مونږ بار بار دا خبره وکړله چې کلم د الله تعالی کتاب بیانی نو په دین نیت باندې د الله تعالی کتاب واوري چې د الله تعالی کتاب زده کوي او په دې باندې عمل وکړي او الله تبارک تعالی دنه په دنیا او په آخرت کې راضي شي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان ولو یریږئ د الله تعالی نه وزرو ما بقیه من الربا او پرېږدئ هغه چې باقی لري د سود نه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یئ وزرو ما بقیه من الربا مراد درې نه څه ما بقیه من الربا یعنی ستاسو په ذمه د چا په ذمه باندې ستاسو مال پاتې دی نو هغه سود پکې پرېږدئ خپل روپۍ ته صرف راواخلئ او ما بقیه من الربا کم چې باقی پاتې کېږي چې د سود مال دی نو هغه پرېږدئ هغه ترې مه راخلئ دویم قول هم پسرینو دا دی چې ما بقیه من الربا مراد د دې نه ستاسو په علاقو کې ستاسو په ملکونو کې چې کم طریقې د سود رایج دي نو هغه هم پرېږدئ او ما بقیه من الربا چې ستاسو په علاقو او ستاسو په ځایونو کې نشته دی بلکې په نورو عامو ملکونو کې او په عامو ځایونو کې کوم د سود طریقې دي هره طریقه چې سود ده خو لیکن چې سود دی بس د هغې نه ځان بچ کوي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یئ د دې دوه مطلبونه دي یا دا ان کنتم مؤمنین دا ان شرطیه ده که په تاسو کې ایمان وي نو د ایمان تقاضا هم داره چې دغه پرېږ دی سود پرېږ دی او دویم قول له علماو داره چې دې ده کې دا این په معنا د ایس سره دی از کنتم مؤمنین ای مؤمنانو مسلمانانو سود پرېږ دی ځکه تاسو مؤمنان یی از کنتم مؤمنین ځکه تاسو مؤمنان یی نو چې یو طرف ته ځان ته مسلمان وي ځان ته مؤمن وي او بیا هم سود کې نو دا ته څنګه مؤمن مسلمانی د مؤمن معنا خدا ده د مؤمن مسلمان معنی دا ده چې د الله تعالی نظام منونکې د الله تعالی احکام منونکې نو ته څنګه مؤمنې په ان لم تفعلو که چرته ونه که تاسو دا کار کما کار ترک الربا مفسرین وای که دا سود هم پرې نه ښوده تخویب شدید د پاره د هغه خلکو چې د سود د حرمت نه وروسته بیا هم سود کوي د هغې حال لا شي الله تعالی وایي دا وګورئ په علم تفعلوا نو کوونه که تاسو دغه کار سودم پرې نه ښوده فاذنو نو تیار شئ فاذنو خبر شئ به حرب من الله په جنگ سره د الله تعالی طرف نه او رسوله او د الله تعالی پیغمبر د طرف نه فاذنو به حرب من الله څنګه دیو سره به جنگ کیږي ولی الله بیا په جنگ باندې خبر شي او دا جنگ به د الله تعالی طرف نه نو یو قول لهم پسرینو داره چې دا په باره د هغه خلکو کې دی چې سود حلال ګڼي چې سود حلال وګڼه په دې باندې مرتد شو که دا مولوي صاحب دی که دا شیخ صاحب دی که دا حاجي صاحب دی که دا تبلیغي صاحب دی که دا طالب صاحب دی که دا هر څوک دی چې سود حلال ګڼي دا په دې باندې کافر کیږي نو بیا د مسلمانانو مشر له پکار دی بادشاه له پکار دی چې د هغې سره جنګ وکړي په ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله الله د تبې اجازه کړې ده او جنګېږي وسره د پاکستان په نظام او په قانون کې رسمی طور باندې قانوني لحاظ سره سود جایز دی الله سوی بیا سره جنگي الله د ته حکم کړل چې جنگي وسر ورسوله او کله الله تعالی پیغمبر په دغه وخت کې ژوند دی هغه به مسره جنگيږي هغه به سره جنگي په ان تبتم نکتوبه وي سره تاسو پر کوم رؤوس او اموالکم ستاسو لپاره اصل د مالونو ستاسو دی رؤوس اموالکم چاله چې څومره مال ورکړی دی هغه اصل مثلا چاله د 50 زره روپۍ ورکړي په سود باندې وس خبر شولې توبه دی ویستله نو ستا هغه 50 زره روپۍ به تر واخلي هغه اصل مال شل زره په سود جمع شوی دی هغه به نه راخلي هغه دل ناجایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی د سلورو کسانو په باره کې دا فیصله کړې ده چې دا به جنت ته نه ځي د سلورو کسانو په باره کې الله تعالی فیصله کړې ده چې دا به جنت ته نه ځي او نه به د جنت نعمتونه وسکي یو کم انسان چې شراب عادي وي شراب خور انسان نشه کوونکی انسان او دویم سود خوړونکی انسان چې سود خوري او دریم اکلم اکل مال الیتیم بغیر الحق چې د یتیم مال خوري په ناحقه باندې الله دا فیصله کړې ده چې دا به جنت ته نه ځي او څلورم عاق للوالدین چې د مور او پلار نافرمانه وي نو دا به دغه ته نه ځي دا به جنت ته نه ځي الله د څلورو کسانو په باره کې دا فیصله کړې ده چې دا به جنت ته نه ځي یو پکې شرابي انسان شو دویم چې سود خوري او دریم چې یتیم مال خوري په ناحق باندې او څلورم چې مور او پلار نه پرمانی نو دا به جنت ته نشي تللی الله په دې باندې دا فیصله کړې لا تظلمون تاسو ظلم مکوئ په قرضداري باندې لا تظلمون نو ظلم باندې شي کېدلی په تاسو باندې لا تظلمون دې کې ظلم په معنا د زیاتی سره دی تاسو چې چاله قرضه ورکړی دا 50 زر روپۍ نو 50 زر تیر واخلې زیاتې په مکوي چې 15 50 زر تیر واخلې سود نو لا تظلمونا تاسو سره به هم ظلم نشي کېدلی تاسو سره هم ظلم نشي کېدلی تاسو ظلم مکوي نو تا چې چاله روپۍ ورکړی دي هغه بدل هم هغه درکې چې کوم رتا ورکړي او بل ټال مټول بم پاږي کې نه کې لا تظلمونا دغه باندې په ان کان ذو عسرتن فنذرتن الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون په دې آیت کې الله تعالی خواندانو د قرض د پاره یو ادب بیانوي ستا په چا باندې قرضه ده اوس هغه سړی تندست دی تنګ دست دی غریب دی نو لږ انتظار ورته وکړه کنه خیر دی دکاندارانو ته دغه وایي زمونږ اواز چې څومره اوري د الله تعالی نه وجریږي دواړو ته به خبره وکړو مطل الغنی ظلمن د چا په چا باندې قرضه ده د یو کاندار د یو دکاندار قرضه ده ستا سره احسان کړی دی خیر سره کړی دی ستا سره د تکلیف په وخت کې لاس اړولې دي خرچې دل درکړې ده کور نو اوس د سی وکا چې روپۍ د لاس راغللې د دکاندار قرضه ورکا د مرګ او د جون پته نه لګي بیا د مرګ نه به ورسته د قرضه له څوک ادا کوي کنه کوي دویم هدایت الله تعالی ذکر کوي او که د چا سره روپۍ وي د دکاندار قرضه را پیونه نه ورکوي ولا نو دا دا لوی ظلم دی دا زیاتې دی دویمه خبره الله تعالی په دې آیات کې بیانوي د ستا په چا باندې قرضه ده هغه تنگ دست لري روپیو سره نشته لري نو ته ته لږ گزاره وکړه کنه مؤمنی مسلمانی دغسې وکړه او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که څوک دا غواړي چې د الله تعالی د عرش د سایې لاندې ماته الله تعالی ځای راکړي نو د د تنگدسته د تنگدسته انسان سره چې ستا په چا باندې قرضه راوسې نه کیږي نو د هغې سره د نرمۍ معامله وکړه یا یو ته ماف که که ماف کولی نه شي نو نرمي ورسره وکړه صحیح حدیث سره مسلم بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا تا د چا سره د قرضې معامله کړې ده هغه ورځ پوره شوله کومه نیټه چې ورته ښودلې ده او دا مسله به سبا را روانه دکاندارانو ته دا خبره کو چې کله قرضې ورکوي چاله نیټه به سره مقرروي په پلاني تاریخ باندې وزما روپۍ راکې که بیا در نه کړلې بیا بل نیټه مقرر کړله خو لیکې نه چې کله اجل مجهول وي نیټه مجهوله وي نو دغه بیع بیا فاسده ده دا شرعا صحیح نه ده دغه بیع بیا نو ستا د چا سره نیټه مقرره کړې ده د قرضې اوس هغه وخت راغی بیا هم تنګدستری غریب دی ستا خواله راغی دکان ته او دا راته وایي چې یاره زما سره پیل حال نشته دی لږه نوره ګزاره را سره وکړه نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ده ته دا څومره روپۍ چې هغه ته قرضه ده نو دا دسې تا ته الله تعالی دومره ثواب په دغه باندې درکړي لکه دا چې تا هغه ته صدقه کړې او دا چې څو پورې ته درکړي نه نو هره ورځ تا په عمل نامه کې دومره ثواب لیکل کېږي لکه دغه چې لکه په یو کس باندې د پنځوس زره روپۍ قرضه ده نیټه راغلله او نیټې کې هغه سره بیا هغه روپۍ موجود نه دي په تا پسې راغې او سوال مینه ترې ته وکړه چې ما ته لږ نور صبر وکړه نو څو ورځې چې یو ته انتظار وکړه نو هر ورځ ستا په عملنامه کې دومره روپۍ لیکل کېږي د صدقې لکه ستا چې څومره هغې ته قرضه ده دا هم په حدیث کې راغلی مسند احمد کې دغه حدیث دی او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک دا غواړي چې الله تعالی زما دعا قبول کړي او الله تعالی زما نه مصیبتونه لرې کړي نو د تندس د تنگ دست انسان سره دی هغه کومک وکړي الله تبارک تعالی به دا مالدار کړي او په یو حدیث کې راغلی چې ډیر وګت حدیث ته خلند ده چې یو سړی لم یعمل خیرا قط په ټوله زندګۍ کې چرته نیک عمل نه وکړي نیک عمل نه وکړي بد عمل انسان خو لیکي نه د خلکو سره به معاملات کوو لوی تاجر و الله تعالی له لوی مال ورکړی نو د خلکو سره به معامله داسې کوله ټول د قرضو معامله یې وه بیا به داسې وشوله چې هغه به ګرځېده او د چا سره بچ روپۍ نه وي د هغې سره بل خادم ور سره وي د ده نه کټ که د ده نوم ترې کټ که نشته ور سره نو په مال څه شی راکړي نو الله تبارک تعالی هغه وبخښه په دغه باندې او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره څوک چې دا خوخی چې الله تعالی زمانه د قیامت مصیبتونه لري کی نو هغه دی گزاره وکي د تنگدست انسان سره او یزاو عنه صحیح حدیث تیر بخاری او یاری داغه نه قرض ختم کی و ان کان ذو عسرت نو که شرط وی دا قرضدار تنگدست په نظرتون نو په کار دار مناسب ده چې مهلت ته ورکړل شي هغه ته علامه سرتین تر مالداري پوري و ان تصدقوا خير لكم او ماپ کایه او ته صدقه کوي په او ماپی او ته کوي نو دا غوړه دي ساو ته پاره خو ان تصدقوا ویل دي دا ماپ چې ته کړل دا رسې لکه صدقه چې غل ور کړی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ویریږئ د عذاب دغه ورځې نه چې ورو بګرځولی شئ په هغې کې الله تعالی ته الله وایي یوازې د دنیا باندې نظر مه کوه خپل معاملات دې چیک که خپل کاغذات صحیح که ته چېرې یو ملک نه بل ملک ته ځې پاسپورت او ویزه او شناختی کارت دی برابر نه نو نشي تللی نو الله تعالی وی بل یو ورځ د بسر روانه ده نو خپل ټول کاغذات چیک کچ څنګه مخې ته ورتلې شي کنه د زنکدن پاټک د تر روان دی د قبر پاټک د تر روان دی او دغه سي بیا جنت ته د جهنم دی د الله تعالی مخې ته ودرېدل دی دا ټول پاټکونه ځان تر آیات کا نو اوس معاملات کوا اوس دکانداری وکا اوس چیرې زمیداره وکا وس د خلکو سره معاملات وکا وس څنګه معاملات کیته مخه ته د هر څه ځان ته ودروه وس معاملات ته وکا وتقو یوما ویرګی د عذاب د غورز نه ترجعون فيه الی الله چې او بغرزول شي پاغه کې الله تعالی ته ثم توفى كل نفس او بیا پوره ورکړل شي هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه عمل چې د کړی دی څه چې دی وکړل هغه به کوي په تا کرلی دی په خپل باغ کې او په خپل پټی کې کرلی دی وربشي نو دا تعالی مڼې نه درکوي وربشې به ترې راوړي که په باغ کې دې کره دي مرچکي نو مرچکي به درته میلاوي ګني درته نه میلاوي کم عمل چې دې کړی دی ځان وتله الله تعالی مخې ته ورځي چې څنګه ته ورځي ثم توفى كل نفس بیا پوره ورکړل شي هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه عمل چې کړی دا او هم لا یظلمون او دیو سره به ظلم نشي کېدلی ظلم به سره نشي کېدلی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای دا آیات د قران کریم په نزول کې دا د ټولو نه اخیری آیات دی دا اخیری آیات دی دا د قران اخیری آیات دی په نزول کې یو په قران کې خو دې د کلی کله شوره په درې مسی پار کې خو په نزول کې دا د ټولو نه اخیری آیات دی نو اخیری وصیت د الله تعالی تاسو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دنیا نه تللی دی نو اخري خبره څه کړې ده کومه وحی پرې راغلې ده دا خپل کاغذات چې کوي قیامت را روان دی څنګه به الله تعالی ته ودرې ورځې او ورځې به وته بیا په دې کې اختلاف دی چې کله دا آیات نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین ورستو څو ورځې ژوند دی نو بعضې روایتو کې راغلي دي چې یو اتیا ورځې نبی علیه صلات وسلام د دین ورستو ژوند دی بل روایت کې راغلی دی چې یوې شورځ ژوند دی بل روایت کې راغلی دی چې درې ورځې ژوند دی او بل روایت کې راغلی دی او و ورځې او اخیری روایت داره چې درې ورځې ژوند دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې نه وروسته بیا وفات شو نو الله تبارک تعالی هوی پیغمبر دنه لاړ او د الله تعالی د کتاب اخیری آیات هم دغه دی اخیری زه زمونږ هم ستاسو هغه قیامت ورځ ده د الله تعالی سره ملاقات دی مخکې ټول احکام او مسائل بیان شول پای کې د توحید مسله بیان شوله د الله تعالی د پیغمبر د رسالت مسله بیان شوله د جهاد مسله بیان شوله د انفاق مسله بیان شوله هر یو سړی په خپل گریوان کې سوچ وکړي چې دا نن د آخرت ورځ ده دا نن دغه قیامت په ما باندې راغی نبی علیه السلام د دنیا نه لاړ اخیری آیات دی قیامت قایم شو زه د الله تعالی مخې ته ودرېدلم ما په دې مخکې کارونو کې دا څومره اعمال چې ذکر شول ما کې څومره دي په دې کې ما د الله تعالی دین څومره منلی دی توفا کل نفس ما کسبت چې څه دې کړي دي حق ورته میلاو شي وهم لا یظلمون که نیک اعمال دې کړي دي الله د سر ظلم نه کوي الله درله صحیح بدله درکوي خو لیکن که بد اعمال لیکړي دي نو بیا راته ډانګی نسی بیا پریدي هم نه جهنم ته بیا ځې پرې قبر کې دیم تباکۍ غرکۍ دی بیا او بیا لري په قبر کې هم بیا لري په قیامت کې هم تباهي ده په جهنم کې لري هم بیا تباهي ده نو بس دغه د قیامت ورځ شوله بس د آخري آیات دی د قرآن نازل شوی دی او الله تعالی وایي قیامت د باندې قایم شو څه کوئ تاسو الله تبارک تعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله تعالی په خپل کتاب باندې مونږ عاملین وګرځي الله مونږ په خپل کتاب باندې پویک الله تعالی مونږ ډیر زیات عاجزان یو الله تعالی ډیر زیات تا ته کوسترګي الله تعالی نیک اعمال هم نشته الله تعالی ستا په کتاب باندې علم نشته دی الله ستا په کتاب باندې عمل نشته دی خو الله تعالی زمونږ یو اسره ده هغه اسره دا ده چې الله تعالی ستا د رحمت ډیر زیات امیدوار یو الله دومره زیات امیدوار یو چې الله تعالی دا ګناهونه چې رانه کیږي نو دا هم پدې چې ستا رحمت ډیر زیات دی نو الله زمونږ ګناهونه ستا د رحمت نه زیات نه دي الله تعالی مونږ معاف کړه الله تعالی زموږ ګناهونه وبخ الله تبارک تعالی مونږ پر خپل کتاب باندې پوهه ک الله در خپل کتاب علم را تنصیب ک الله زمونږ توجه دې ته پیدا ک الله د مؤمنان مسلمانانو په کور کې رضا ورک الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو توجه ذهن دې طرف ته راوګرځو الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانانو الله چې ستا کتاب له چا ځای ورکړی دی په کم کور کې په کم دمات په کم دکان کې په جماعت کې او په کومه سینه کې الله تبارک تعالی ته ول په جنت کې ځای ورک الله د خپل د عرش د سوري لاندې او ته ځای ورک الله تبارک تعالی ستا په کتاب باندې څوک خرچه کوي الله تعالی هغه زنانه چې خپل سپین او سره زر هغه د الله تعالی د دین لپاره مصرف کوي الله تعالی ستا سره مینه ده سره دین سره مینه ده الله سره کتاب سره مینه ده الله تعالی ته معاف ک الله تبارک تعالی ګناونه هو ته معاف ک الله تعالی چې رچا څومره حاجتونه دي الله شری حاجتونه دي الله تبارک تعالی ته پوره کوله الله تبارک تعالی ستا سر خزانی ډیری دي الله تبارک تعالی مؤمنان مسلمانان ډیر جد کمزوري دي عاجزان دي الله د مسلمانانو چې څومره حاجتونه دي الله د هر حاجت خزانی ستا سره شته دي الله ستا خزانی په دې باندې نه کمیږي الله تبارک تعالی د ټول مؤمنانو مسلمانانو حاجتونه پوره کړه الله ډیر اوریدونکي د دعاګانو درخواستونه کوي الله تعالی د خلکو ته دا پته نشته دی چې دا څومره ګناهګار دی الله تبارک تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حاجتونه پوره کړه الله زما ګناهونه معاف کړه الله الله ستره کتاب می ولوسته الله دا کتاب لوستل ته الله وسیله کو د سحر نه دی وخت پورې کېناستلو الله که زموږ څومره ګناهونه الله تعالی ګناهونه معاف کړي وصلی الله تعالی Uhum.